سورة الاعراف نهم سپارہ ایک سو بہتر نمبر آیات د آیاتونو مبارکو کې د یو عظیم الشان وعده ذکر دی د خالق او د مخلوق ترمنځ یو وعده شوې ده او دې وعدې ته عهد ازل یا عهد الست ویلی شي الله د دې ټولو عالمونو خالق او مالک دی ځمکه اسمان او د دې ترمنځ چې څومره څیزونه دي دا ټول د الله مخلوق دی د الله ملکیت دی او د الله قانون پې چلیږي د بل چا نه د الله نه څوک تپوس کولو والا نشته الله په خپل فضل کرم باندې د دې تمام عالم نظام داسې جوړ کړی دی چې د هر یو څیز دپاره یو ضابطه او قانون دی د دغه قانون موافق چلیدونکو دپاره همیشه راحت او خلاف ورزي کولو والا لپاره همیشه عذاب خلاف ورزي کولو والا مجرم لا سزا ورکولو لپاره د الله ذاتي علم هم کافي دی ځکه د الله نه هیڅ یو شی پټ نه دی که اعمال لی که اقوال لی که افعال لی بلکې په زړونو کې پټې ارادې هم الله ته ښکاره دي نو هیڅ ضرورت نه چې الله نګران مقرر کړي عمل نامې ولیکي عملونه ورته لیدل شي ګواه راوستی شي خو الله په خپل فضل کرم باندې دا خبره غواړي چې یو مخلوق ته تر هغې سزا ورنکړي شي تر څو چې په هغه دستاویزي ثبوت او نا قابل انکار شهادتونه راغلي نه وي چې دی خپله د خپل جرم اقرار وکړي ځان مستحق د سزا وګڼي نو هلې به سزا ورکړي دې وجې نه هر انسان سره او کل صغیر و کبیر مستطر هر ورکوټې او لوی خبره او کار لیکل شوی دی میدان حشر کې میزان عدل به لګېدلی وي د انسان عمل نیک بد به پې تللی شي د چا چې د نیکو تله درنه شوله نجات به مومي د چا چې د ګناهونو د جرمونو تله درنه شي ګرفتار به شي د دې نه علاوه د احکم الحاکمین په دربار کې د هر عمل لپاره شاهدان مقرر شي الله پاک په دې بنده باندې د خپل مور پلار نه ډېر زیات مهربانه دی مور پلار چې د خپل اهل و عیال د ادب او د تعلیم خیال ساتي ناغوی خپل کور له کورنۍ قانون وي نو د هغې خلاف ورزي چې کوي نو بچو له سزا ورکوي خو مور پلار دا شفقت او مهرباني په دې اماده کوي چې داسې انتظام وکړي چې کور کې د سزا څوک مستحق نه شي او بال بچ ټول په یو ضابطه قانون وچلېږي مثال په طور باندې ماشوم سکول ته لېږي مور پلار اته بجې حاضري ده نو داسې نه کوي چې اته بجې د خوبه ویښ کړي هلې سکول ته ځه اته بجې نه وي ښوي ښه وختي یې پاسئ جامې بدلې کړي چې اوس کي خوراک وکړي ښه تر او تازه شي د هغې نه پس بسته راوالي چاپی کتابونه او په مزه مزه روان شي داسې نه چې اته بجې ځیني ده ټیک اته بجې پاسه د هغه تیارېږي شي ښه د هغې نه پسوال ته کوډ خوري رب العالمین په خپل مخلوق باندې ډېر زیات مهربان دی د مور پلار نه ډېر زیات نو د الله کتاب صرف قانون او تعذیرات نه وي یو هدایتنامه الله جوړه کړې ده قانون یې جوړ کړی دی او دا انسان د ده د پوهېدلو لپاره انتظام کړی دی دی ورته آسان کړي دي دنیا کې پیغمبران را لېږلي دي آسماني کتابونه هدایت لپاره را لېږلي دي بې شمېره فرشتې یې دې له مقرر کړي دي چې د انسان ته هدایت ورکړي او نیغې لارې ته روان کړي نو په دې نظام کې الله هر یو قوم او هر یو فرد د غفلت د خوب نه بیداري د الله یاد ورمخکې کوي نشانات یې ورته داسې جوړ کړي دي چې لږ پې کرم بنده کوي نو پوهېږي چې الله شته حضرت آدم علیہ السلام الله پاک پیدا کړ او دا آدم علیہ السلام د شانه الله پاک بچی را پیدا کړل کم چې بلا واسطې وي اول هغه را پیدا شو الله پاک خپل دفت قدرت د آدم علیه السلام په شا باندې ښي طرف ته راښ کړ او د آدم علیه السلام بچی سپین رنګ کې را پیدا شو او په دس طرف په شا باندې چې بیا دست قدرت راښکه نو تور رنګ کې بچی پیدا شو بیا د دې بچو نه بچي تر قیامته چې څونه پیدا کېږي دا هم د دوی د دې شاګانو نه راووتل او میدان کې ودرېدل د قیامت تر ورځې پورې نو د دې ښي طرف نه چې کوم پیدا شي دا سپین رنګ کړي وایي دا مې جنت له پیدا کړل او د کف طرف چې کوم پیدا شو وایي دا مې دوزخ له پیدا کړل او پروا پرې نه کوم بیا دې ټولو ته الله پاک عقل فکر هم ورکړی دی روح او بدن دواړه ورکړي دي یوازې روح نه روح او بدن دواړه او عقل فکر یې ورله ورکړ حدیث مبارک کې راځي الله پاک اول د آدم علیه السلام پیدا کړ او دست قدرت یې د هغې په شا باندې راخ کړ د هغې نه میکان پیدا کېدونکي چې څومره وو را پیدا شو ویدا مې جنت نه پیدا کړل او د جنت کارونه به کوي بیا دویم ځل دست قدرت په شا باندې چې راښ کړ څومره بدکردار انسانان د دوی نسل پیدا کېدونکي او ټول راووتل ویې فرمایل وې دا مې دوزخ له پیدا کړل او د دوزخ کارونه به کوي صحابو کې یو سړي پیغمبر علیه السلام ته عرض وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مخکې نه جنتي او دوزخي متعین شو بیا عمل د څه مقصد دپاره دی پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې کله الله څوک جنت دپاره پیدا کوي نو د جنتیانو کار ورته حواله کوي تر دې چې د ده خاتمه په داسې کار وشي چې د جنتیانو وي او چې کله الله دوزخ د پاره څوک پیدا کړي د دوزخ کارونو کې ولګوي تر دې چې خاتمه د ده په داسې کار وشي چې دوزخي شي مطلب دا چې یو انسان ته معلومه نه ده چې زه کومه طبقه کې داخل یم جنت والا کې که دوزخ والا کې نو دی خپل ټول قوت او خپل اختیار په داسې کارونو کې خرج کړي چې هغه د جنتیانو وي او دا امید دې ساتي چې ما به خدای جنتي کړي امام احمد رحمت الله علیه دا مضمون د ابو دردا رضی الله تعالی عنہ په روایت نقل کوي په هغې کې دا لفظ زیاتي دی چې په ړومبي ځل کم خلک د آدم علیه السلام د شانه سپین رنګ کې پیدا شو وې دا جنتیان دي دویم ځل تور رنګ کې پیدا شو وې دا دوزخیان دي په دې روایت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ کې دا خبر هم ده چې قیامت پورې پیدا کېدونکي اولاد آدم چې پیدا کېږي د دوی په تندي کې یو خاص قسم چمک و نو احادیثو نه معلومیږي چې اولاد آدم د آدم علیه السلام د شانه پیدا شو را ووتل او قرآن کې من بني آدم د بني آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم د بني آدم د شان روتل حدیث کې د آدم علیه السلام د شان راغلی دی قرآن کې د بني آدم د شان راغلی تطبیق یې داسې دی چې کوم بچي بلا واسطې د آدم علیه السلام خپل زامن لوڼه دي هغه د آدم علیه السلام د شانه پیدا شي بیا د هغوی د نسل نه چې نور پیدا کېږي هغه د بچو د شانه راووتل نو په حدیث کې که ټول د آدم علیه السلام د شانه ذکر شي نو مطلب دا دی چې د آدم علیه السلام نه د هغه اولاد بیا د اولاد اولاد ترتیبوار داسې را پیدا شي قرآن کې دا ټول ذریت آدم اولاد آدم دوی نه اقرار اخیستې شوی دی چې د آدم علیه السلام بچي چې د شانه پیدا شو نو دا صرف روحونه نه وو بلکې دې سره جسم هم روح او بدن دواړو او یوازې روح نو ځکه روح د اول نه تر اخره پورې په یو حال وي او په حدیثو کې سپین رنګ او تور رنګ هم ذکر شوی دی او په تنګي چمک هم ذکر شوی دی نو دې نه معلومیږي چې صرف روح بغیر د بدن نه نو کني د روح رنګ نشته روح رنګ نه لري د جسم سره یو ځای شي نو بیا پکې رنګونه شته اوس دا سوال چې د آدم علیه السلام نه والا د قیامت د ورځې پورې دا تمام بني آدم په دې یو میدان کې ځای څنګه شو د آدم علیه السلام نه تر قیامته پورې دا په دې یو ځای کې څنګه ځای شو د یو نیکه اولاد یې که نه د یو نیکه نه او یو کور یې د نیکه د زمانې او چې پنځوس شپېته کاله تېر شي نو د هغه یو نیکه اولاد په دغه یو کور کې اډوځی دي نه بیا خواره واري شي نور کورونه جوړ کړي او دا ټول د دغه یو نیکه په شا کې پراته ځای کړي یو پکې نو دا ټول الله پاک چې را پیدا کړي دي دا ټول یې مایکرو کړل تاسو دا فوټو سټیپ باندې غټ کاغذ وي هغه داسې را ورکوټې کې خط کې فرق وي چې پکې څه پکې اخوا دې خوا شروع شو نه غټ غټ خطو ټول یې راغونډ کړ یو غټه پاڼه هغې نه یې ورکوټې جوړ کړ ټول مضمون پکې ومخ کشان تېرې هېڅ فرق هم پکې نشته مایکرو کړي دي نو حضرت آدم علیه السلام نه د قیامت پورې چې څومره انسانانو د یو میدان کې چې ودرولي دي نو د دوی جسم د میږي میږي عمره د میږي عمره د یو یو انسان جسم خو حسن خانی او مال غریبي دا ټوله په هغې کې ښکارېدله که په دنیا کې څوک مالدار دی هلته د مالدارۍ په شکل کې و که په دنیا کې څوک غریب دی هغه هغه ځای کې خوار شکل کې و خشته او بدرنګ غریب او مالدار په هغه ځای کې ټول آدم علیه السلام ولیدل او جسم د یو یو کس د ورکوټي میږي عمره نو دې کې څه اشکال نشته ټولې په دې میدان کې ودرولې دي او په دغه میدان کې څوک د یو بل سره داسې نږدې نږدې ولاړو چې یو ځای یو ځای او څوک پکې لرې لرې ولاړو او چې کومې په هغه میدان کې کوم نارینه زنانه په دغه میدان کې داسې یو ځای ودرولي په دنیا کې به خامخا واده کېږي او چې هلته یې څوک د یو بل نه لرې ودرولي دا ټوله دنیا دې په زړه ستړې کړي واده به یې نه کېږي چې کوم سړي سره خوا کې دوه درې څلورو درولې وي هغه دوه درې څلور ټولې به کوي او چې کوم سړی یوازې ولاړ دی به یوازې په دنیا کې و آخرت ته به داسې لاړ شي دا وعده کم وخت کې اغشته شوې وه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي آدم علیه السلام چې د جنت نه ځمکې ته راکوز شو نو په وادي نعمان کې چې د عرفات سره دقه ځای کې دا تمام اولاد آدم دقه ځای کې پیدا شو خو چې د جنت نه دنیا ته راغی نو دقه ځای کې دا ټول بچي دا پیدا شو او د ټولو نه الله وعده واغشته وی الستو بربکم آیا زه ستاسو رب نه یم دې ټولو ته بلا انت ربنا ولې نه ته زمونږ رب یې اوس د ډېرو خلکو نه دا وعده ایره ده نو الله پاک پیغمبران راولېږل هغوی ور یاده کړه یا بنده ګوره تا خو خدای سره وعده کړې ده چې ته زما رب یې زه به ستا حکمونه منم نو دې وعدې یادولو لپاره الله پاک پیغمبران راولېږل خو په بني آدمو کې داسې خلک هم شته چې هغوی ته هغه وعده یاده ده ظنون مصری رحمت الله علیه فرمایي وی ما ته دغه میثاق او دا وعده داسې یاده ده لکه چې زه اوس اورم ما ته الله وی چې الستو بربکم زه ورته یم چې بلا انت ربنا اوس داسې اورم چې ما ته اوس په دې غوږ کې اواز راغی چې الله رانه تپوس کوي زه وله جواب ورکړم داسې مې یاده ده او بعض بزرگان تر دې پورې وایي ما ته دا یاد دي چې کوم وخت کې دا اقرار هغه شته ما سره خوا کې څوک څوک وي دا هم راته یاد دي چې څوک را سره خوا کې ولاړو وي هغه هم راته یاد دي خو داسې افراد ډېر کم دي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هم فرمایي چې ما ته هغه ډېر چاپېره ماحول یاد دی او ما ته یاد دی چې ما نه الله تپوس کړ چې الستو بربکما ما ورته ویل چې بلا انت ربنا نو دا وعده د الله د معرفت د الله د وحدانیت یو تخم او د تمامو انسانانو په دې زړه کې الله دا تخم ور واچو بیا بدقسمته خلک هغوی د دغې وعدې نه خلاف وګرځېدل او خوش قسمته په هغه وعده کلک پاتې شو همدغه ته اشاره کړې د پیغمبر علیه السلام چې کل مولود یولد علی فطرة الاسلام هر بچی په فطرت اسلامی باندې پیدا کیږي نو بیا مور پلار یهودی یې کی عیسائی یې کی نصرانی یې کی ګوره ماشوم چې پیدا شي نو په دې ښي غوږ کې ورته بانګ ووایي او په ګس کې ورته قامت وشي دغه وخت کې دا ماشوم پوهېږي چې دا تاسو ورته بانګونه وایې نه هغه خو نه پوهېږي دی چې غټ شي نو ده ته یاد چې ما له غوږ کې بانګ چا ویلی نه دی یاد وته خو د دې بانک اثر شته دا بانک او تکبیر چې د ماشوم په غوږ کې ویل شي نو دې په پوهېږي نه خو چې دی غټ شي نو دی وایي زه د مسلمان کور کې پیدا شوی او ما له غوږ کې بانګ ویلی شوی ده خو نه اورېدلی نو دی وایي د مسلمان کور کې پیدا یم او زما په غوږ کې بانګ ویلی شوی دی د دې بیا اثر دا وي چې د ده په زړه کې د ایمان تخم ور اچولی شوی دی نو که ده ته څوک د خیر مسلم نسبت کوي دی به پرې خفه کېږي دی ځان ته مسلمان وایي او د مسلمانانو د فرس نه چې څوک بار کوي نو دی ته ډېر بد ګڼي نو د مسلمان چې په ازل کې کومه وعده شوې ده هغه وعده باندې د هغې اثر په ده باندې شته او دی په دې خوشحاله دی الحمدلله وایي زه مسلمان یم دا وعده واغشتې شوې او دنیا کې یاداش د پیغمبرانو په ذریعه باندې وشو دا څه لپاره ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین الله وی دا وعده مې د نه واغشتې او په دغه وخت کې دا تمام مخلوق مې در باندې ګوا کړ و اسمانه ګوا شو و ځمکې ګوا شوې تمامې فرشتې ګوا شوې چې انسان وعده کړې ده یا الله ستا حکمونه به منم نو خدای وی دا ګواهي مې در باندې مقرره کړله ان تقولوا يوم القيامة الله تقولوا چې تاسو نه وایئ د قیامت فرض انا كنا عن هذا غافلين خدای موږ ایمان څه پېژندو د ایمان نه څه خبرو موږ نه خبرو که تا یو معمولي غوندې اشاره هم راکړې تا به بیا کتلی وي چې سم کړی وي الله وایي ما یې شارې هم درکړي دي کرکې وعدې مې هم د ناغشتي دي ځمکه اسمان مې د باندې ګواه کړل فرشتې مې د باندې ګواه کړې د هغې یاداش مې پیغمبران درولېږل نو ولې نه پوهېږي واشهدهم على انفسهم او دوی شاهدان او گواهان کړل په خپلو ځانونو باندې وی الست بربکم آیا زه ستاسو رب نه یم قالو بلا دې ټولو وی بلا بلنا ته زمونږ رب یې شهدنا من اقرار کړی دی خدای من خو نو خبر نو خدای وی دریاد نکړل افتهلکنا بما فعل المبطلون آیا تمنګ هلاکه بما پاغ سبانه فعل المبطلون چې مخکې ګمراهانو څه کار کړو د هغوی په عمل منګ نیسئ دې آیاتونو کې د موسی علیه السلام د زمانې د یو بزرګ حال الله پاک بیانوي مفسرینو د هغه نوم بلعم ابن باعوره ایښی دی پیغمبر علیہ السلام ته الله فرمایي چې دا واقعا د قوم ته ذکر کا بنی اسرائیل کې ډېر لوی عالم عارف مشهور پیشوا چې ډېر اوچت درجې ته رسېدلی او د ګمراهۍ په کله کې راپرېوته علم چې الله واغش معرفت ته واغش ایمان ته واغش قرآن کې د دې نوم ذکر نه دی خو مشهوره دا ده چې د ده نوم بلعم ابن باعورا دی او دی د شام د بیت المقدس سره نږدې کنعان نومې ښار کې اوسېده بني اسرائیلي دی د بعضې کتابونو علم ورسره و قرآن د دا صفت ذکر کړی چې الذي آتیناه آیاتنا دله موږ آیاتونه ورکړي علم ورسره و فرعون غرق شو تبا و برباد شو د مصر علاقه مسلمانانو ته بني اسرائیلو ته پاتې شوله الله پاک موسی علیه السلام ته حکم وکړ چې یو قوم د جبارین هغوی سره جهاد وکړه موسی علیہ السلام د بنی اسرائیل لخر تیار کړ چې کله دغه قوم ته پته ولګي چې موسی علیہ السلام لخر تیار کړ او حمله لمن پسې راځي د فرعونیانو د غر کېدو نه دوی خبر شوي فکر ورسره شو چې د موسی علیه السلام او د هغه د ملګرو نه به څنګه بچ شو راجمع شو بلعم ابن باعوره له ورلل هوتې موسی علیه السلام ډېر زورور سړی دی ډېر لښکر ورسره دی که راشي نو د ملک به رانه واخلي ته دعا وکړه چې موسی علیه السلام دلته نه راځي بلعام ابن باعورا ته اسم اعظم یادو او چې کومه دعا به کوله هغه قبلېدله دې مستجاب الدعواتو بلعام ابن باعورا ورته وي افسوس داسې خبره کوې چې د یو نبي په مقابله کې ما را پورته کوې نبي سره فرشتې وي که هغه ته زه خیرې وکړم نو زه به تباه و برباد شم دنیا او آخرت مې تباه کېږي دې خلکو ډېر منت زاري وکړل خو بلعم ابن باعوره ونه منله خلک واپس شو او سوچ فکر مشورې یې وکړلې بیګم صاحب نه بغیر کار نه کېږي نو بس د سرو زرو امیل هغه یې راوړو بیګم صاحب ته ورته غاړه په خدای به شي پتا به شي دا کار به په صاحب باندې کې صاحب مبارک ته به دا کار به کوي هغې وې بېغمه شي دا زما دونه ساتکار زه ګوره تماشه ښځه راغله او بلعم ابن باعورا ته منت زاري شروع کړ وی دا ستا قوم دی چې دوی تباه کېږي او خرابېږي او ته پکې یې نو دا ښه نه ده ډېرې مجبور کړه هغه ورته یې ښځه زه د یې معامله کې د خپل رب سره سلا مشوره کوم چې داسې حکم وکړو نه کوم د دعا اجازت غواړم استخاره یې وکړله استخاره یې مونځ یې وکړو یا څه عمل یې وکړو په خوب کې ورته ویلي شي چې بلکل دا کار ونه کړي د موسی علیه السلام ته خیرې ونه کړي قوم ته ویل چې موسی علیه السلام ته د خیرونه زمانه کړی شوی د قوم جبارین بلعم ابن باعورا ته څه ډېره لویه تحفه ډالۍ رشوت دی ورمخکې کړ بیا بیګم صاحب په لاس باندې نور رشوت ورسېده هغه ورپسې سستړي دا کار خامخا کول غواړي خیر دی ته بیا رب سره بیا سلا وکړه بیا وکړه بیا وکړه د ښځې د رضا کولو لپاره او د مال په محبت کې ړوند شو او بیا ورته ویلي بیا وایي چې زه استخاره کوم استخاره بیا بیا وکړه بیا څه ونه لیدل ښځې ته بس خدای رضا دی که نه چې دا درته اشاره نه درکړي چې څه کېږه کوه نور ته خدای خفه شو چې ظالمه ته ولې نه پوهېږي بس پوه شه مال دولت ورته ډېر ورمخکې کړی شو او دې د دعا د قبلېدو لپاره غر ته به ته یو خاص مقام ته هلته به دعا کوله نو دې په خر باندې سور شو او قوم یې ځان سره که راځی چې ورشو د قبلېدو هغه ځای ته به ورشو هلته به دعا وکړو په خر چې سور شو داسې څه ځای پورې مزلتنا خر ورته مخ راواړو او خبرې ورته شروع کړي د پیغمبر په مقابله کې خیرو لپاره دی حیا وکړه د خدای نه دا د ګناه کار دی دا مه کوه او زه خو مخکې نه ځم خر ورته یې زه نور مخکې نه ځم دا هم د ده لپاره یو کافي اشاره وه چې بس پوه شه واپس شه توبه وباسه دا اوسه پورې څو قدمه دی د ګناه غېشتي دي توبهګار شه دی پوه نه شوم د خر نه کوشي راځی چې ورځو اوس د دعا لپاره چې دی ورمخکې شو لاسونه یې پورته کړه او قوم ورسره د دعا کوي وی یا الله زما دا قوم تباه و برباد کړي دې باندې دا عذاب راځي هلاک کړي دې دا او کې هغه کړي د موسی علیه السلام ته دعا کوي قوم ته خیر کوي یا پیر صاحب دا ته څه کوې ته خو موږ ته خیر کوې وایي زما ژبه زما قابو کې اوس نه ده الله تی ایمان هم واغشته هغه معرفت او بزرګي هم ترې واغشتله موسی علیه السلام ته دعا کوي او خپل قوم ته خیر کوي دی وی اختیار مې خپل نه دی تبا شو وی دا ژبه یې راووتله لکه د سپي په شان چې ژبه بهر راووتله او په سینه باندې پرته وه وی زما دنیا هم تبا شو آخرت مې هم تبا شو اوس درته وی یو چل خیمه بلعم ابن باورا قوم ته وی چل درته خیم موسی علیه السلام او د هغه ملګري ډېر وخت شو د کوره راوتلي دي بیبیانې ترې نه پاتې دي خو چې کله زمونږ علاقې ته راشي نو تاسو پېغلې او خشته جینکې ډولۍ کې او د خدمت لپاره یې ورمخکې کې سودا خرڅولو د په بانه باندې ورمخکې کې معمولی معمولی څیزونه ورکې او دا خشته جینکې دا د ښکاره د بني اسرائیلو لښکر ته ورشي او دا دې جینکو ته ووایې چې که بني اسرائیل در باندې لاس کېښودو هېڅ رکاوټ به پکې وي چې څه کوي نه کوي رکاوټ به نه دا مسافر د کورونو نه راوتلي دي نو که یو بني اسرائیلي په بد کار کې مبتلا شو دا ټول لښکر د موسی علیه السلام به تباه و برباد شي تاسو به خلاص شئ دا چل بلعم ابن باورا شیطان جوړ شو او دا چل اوخو خلکو ته د کافر قومونو اوس هم دا طریقه ده یو مسلمان ملک چې کله وایي نو مخکې په هغوی کې بې ستري بې پردګي شروع کړي او کله چې په یو مسلمان قوم کې بې پردګي شروع شوه هر کافر چې پرې راځي نو ډېر په اسانه به دا مسلمان وایي خدای دې مسلمانان بې پردې کوي نه کافر قومونه همیشه د قشیطاني چل د بلعم ابن باعورا چل په دې مسلمانانو کې راولي مسلمانان یې زنانه یې ستر کوي لارو کوڅو ته دې روزي نه بې ستره کېږي دې نه بې پردې کېږي دې نه او چې کله زنانه بې ستره شوله او سړو کې بدنظري پیدا شوله دا ټول مسلمان قوم بیا خدای تباه کوي نو بلعم ابن باورا شیطاني چل وښو او د موسی علیه السلام لښکر چې دې علاقې ته راورسېدو او دا خشته جینکې یې ولیدلې نو په دې قوم کې د موسی علیه السلام په دې ملګرو کې یو کس داسې را پیدا شو چې هغه د موسی علیه السلام په مخ کې یو جینۍ هغې راوستله او موسی علیه السلام ته یې ته به وایې چې دا هم تا دپاره حرامه ده ته به دا حرامه ده موسی علیه السلام ویل او وی زه خو داسې ویم وی ښه نو زه ستا نه منم او د هغه چې کومه اراده وه هغه اراده هغه خپله پوره کړله دې نه پس عذاب راغی او د عذاب په وجه باندې خلک پکې مړ شو بې شمېره خلک مړ شو او دغه سړی چې نو د هغه نوم زمری نوم و زمری ابن شلوم نوم یې لکه د پښتو غوندې ښه زمری ابن شلوم نو دله فنا وشوله او د هغې په وجه په قوم کې بیا عذاب راغی بیا د موسی علیه السلام په ملګرو باندې چې کوم عذاب راغی نو هغې کې یو نوجوان راغی او نیزه یې راواغېستله او دغه زناکار او زناکاره په یوه نیزه کې دواړه وپېدل ویا الله د دوی په وجه باندې عذاب راغلی دی او موږ دوی له دارې سزا ورکړه موږ معاف کړه او د دې سړي نه چې ایمان واغشتی شو وی دته په دې اړه کې یو خبره ورواچول شوه اوس هم وهلې درې دعاګانې دې قبلوم درې دعاګانې اوس هم قبلوم نو پکار دو چې ړومبی دویا کړو چې الله نیم پوه شوی بنده ماجز یم مانا غلطي شوې ده معافي راته وکړه دا خپل ایمان او دا خپله مرتبه بیا راکړه شیطان داسې تېرې سته چې اړو دې طرف ته خیال نه شو معافي نه غواړي د ده دا بوډی کرشه په ښځه رانه وته چې تا ته خواصم درې سواله خدای اجازه درک یو دعا خو پکې ما ته وکړه چې ما بس خدای پیغله کی او د څوارلسمې سپومې په شان چې ځلېږم پړقېږم بوډۍ کرشه پې ته په دې څه کې بس دی که نه یه سړی وي خو ستا ښځه یم ته به خوشحاله چې زه خشته شم د چا یم خو ستا یم سړی یې تېرېسته او بس دعا یې وکړله خدای دا د ما بوډی چې دنه دا جینۍ کړه د څوارلسمې سپومۍ کې خشتی شي هغې نه یو خشته پېغله مزېداره جوړه شوله ډولۍ بیشنې شوله او بیا کله یو ځای کله بل ځای فلاني ځای کې میله ده د پیر صاحب بیګم هلته فلاني ځای کې ولیدې شوه فلاني ځای کې ولیدې شوله چې کوم ځای کې میلې میلې دي نو هلته کې دا رسېدلې ده زوی راغی بابا د مور خو په شرمونو شرمول فلاني ځای کې میله فلاني ځای کې میله ده هغه ځای کې هله ګوله جوړه ده څوک یو ځل خپل کور کې وه داسې بهر راووتله یو شهزاده په اس باندې سورو چې دې ښاپېړې ته وکتل نو ډېره خشکه ورته ښکاره شوه د سترګو په اشارې ورته وویل بس جوړدام ورپسې ور روانه شوله په اس باندې سوره شوله خلکو چغې کې د بلعم ابن باعوره ښځه لاړه دا راورسېدله هله ګوله جوړه شوله زوی راغی بابا د مور خو په شرمونو شرمولو د قل پلاني پسې لاړه لا های افسوس اسویلې وشو بابا وی نو بچیا څه وکړم وی تا ته خو خدای ویلو چې درې سواله دې قبلوم وکړه یو خیره وپسې چې خدای په منسته یې کې زړه یې خوږ شو وی خدایه په منه سپی ترې جوړه کړې په شهزاده پسې شاته ناسته وه او په منه سپی ترې جوړه شه کوه کوه یې شروع کړم هغه چې شاته وکته چې وروسته راپسې سپی ناسته وه په منه رګرولم کوي چې شاخ شو په لاس یې واله ښکته راپرېوتله د اس نه د روان اس نه په ځمکه راپرېوتله کوه کوه یې کول او کور ته بیا راورسېدله او خلکو لیدلې چې دا غفلانې ده نو مکه بوډۍ کرشه پسې نه بیا جوړه شوله او د سپو شکل یې بدل شو درې دعاګانې وې زوی یې پې خپله بېبې بېبې کړل نور داسې جوړ نه شو د موسی علیه السلام غوندې جلیل القدر پیغمبر سره چې ډغره وی د نیکانو خلکو سره ډغره وی نو دا به دې اړي ایمان نه به خلاص شي او ښځه به دې بل پسې لاړه شي شیطان قابو کو ولو شئنا لرفعناه بها کمن غوسته وي دله به نورم پورته درجه ورکړه ولکنه اخلد الى الارض ځمکې ته ښکته سپکو څیزونو ته ښکته شو د خواهشاتو تابع شو اوس که چې بار کې اچې هم پرشیږي که بار پې نه هم پرشیږي نو په خپل علم په خپل فضیلت په خپل عبادت په خپل تقوا دې بنده نازیږي نه حالات بدلیږي را بدلیږي بلعم ابن باعورا یو اوچت ولی الله طاعت طاعت عبادت په دې کې انتها ته رسېدلو او خدای ښکته راوغورځوو نو په دې شکر ادا کول پکار دي غرور تکبر نه دی پکار او کم چې خراب کارونه دي د هغې نه پرهېز پکار دی د هغې چې کوم مقدمات دي د هغې نه هم پرهېز پکار دی چې کوم ځای کې د دین د خرابېدو اندېښنه قدرې وي هغه ځای ته به نه نږدې کېږي خصوصا د مال او د بال بچ په محبت کې د بدې د کارونو نه ګورې ځان وساته او دریم سبق دې پکې دا دی چې د فسادیانو او د ګمراهانو سره تعلق او د هغوی تحفه او ډالې تپالې او دعوتونه مه قبلوه پرهېز ترې کوه بلعام ابن باعوره دې ډالو ټپالو تباه کړ او څلورم سبق په دې دی کې دا دی چې د بېحیایۍ او د حرامکارۍ اثر او تباهي او بربادي په ټول قوم باندې راځي نو داسې نه چې د فلاني کور بېستره دي نو کوي به خپل کار به کوي دا ستا ګاونډي دی ستا رشته دار دی پوه یې که چې دا کار مه کوه د آیاتونو خلاف ورزي خپل هم عذاب دی او ځان سره نور خلک هم په عذاب کې مبتلا کوي واتل عليهم نبأ الذي آتيناه اولو لپدی باندې پیغمبر علیہ السلام ته الله فرمایي واتلو علیهم اولو لپدی باندې نبأ الذي خبر او حال د هغه چا آتیناه چې موږ ورکړو هغه ته آیاتنا خپل آیاتونه فانسلخ منها دې د آیاتونو نه ووته دا مار چې پټ وغورځوي روغ پټ او مار چې نه وتلي دغه د تقوا او پرهېزګارۍ مقام د هغې نه لکه د مار پټ چې وځي دی داسې وته پټ په ځای پاتې الذي آتيناه آياتنا هغه بلعم ابن باورا آتیناه آیاتنا چې موږ ورته خپل آیاتونه ورکړو فانسلخ منها دی اوته د هغه آیاتونو نه فاتبعه الشیطان د پس شیطان لګېد فکان من الغاوین نو دی شو د ګمراهانو نه ولو شئنا لرفعناه بها که موږ غوښتې وي نو دې به موږ نور هم پورته کړو په دې آیاتونو باندې ولکنه اخلد الی الارض لیکن دې ځمکې ته ښکته شو ځمکې نه مراد سپک ښکته شیزونه رشوتونه وغیره ته ښکته واتبع هواه دې د خواهشاتو تابع شو وانفسهم كانوا يظلمون او دې په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي وو من يهد الله فهو المهتدي هغه څوک چې الله ورته هدایت وکړو نو دی به په سمه لار د هدایتي ومن یضلل هغه څوک چې الله بې لارې کې ګمراه یې کړو فاولئک هم الخاسرون پس دغه کسان تاوانیان دي